حق تعالی جل جلاله په دغه آیات کریمه کې درجه د نارینه وو پر زنانه وو باندې ثابتوي چې حق تعالی جل جلاله وایي دغه اندازه فضیلت لري نارینه پر زنانه باندې چې په ضمن کې د دې بیان حق تعالی جل جلاله حقوق, حقوق د دوو زوجینو هم بیانوي چې میړه حقدار دی که ماینه آمریت او افضلیت پروردګار ورکړی دی و نارینه و ته پر زنانه باندې بما فضل الله بعضهم على بعض په سبب د دې چې خدای وایي ما افضله کړي دي بعضې چې نارینه دي پر بعضو باندې چې زنانه دي او وبما انفقو من اموالهم په سبب د دې چې اکتالا وایي نارینه نفقه کوي د خپله ماله سره په هر څه زامت و تکلیف چې ګټي راوړي یې و زنانې چې اږدي او پر دې باندې نفقه کوي یو سبب د فضیلت د نارینه پر زنانه باندې د خدای د خوا څخه شو چې حق تعالی وایي ما افضل کړی دی ما اشرف کړی دی ما بزر کړی دی ما معزز کړی دی ما حقدار کړی دی پر زنانې باندې په دې کې خو هیڅوک څه نشي ویلی چې خدای ولې دې کاوه هغه به بیا د خدای سره دې سړی سپینه کړي او بل په سبب د دې اک تعالی وایي چې نارینه نفقه کوي د خپله ماله څخه پر زنانه باندې کېدی په ستړیا ګټي کې په وسا ګټي کېدی نږدې ګټي کېدی لرې ګټي کېدی په زامت ګټي کې په راحت ګټي خدا یې نه د مجبوره کړې و دغه ستړیاو ته د خپل مال څخه د خپل ګټې څخه د دې نفقه جامه ورلره ورکوي نو اک تعالی جل جلاله وایي فالصالحات قانتات هغه ښځې چې صالحانې وخېژي او قانتاتې وخېژي، مانا دا ده چې د خدای په عبادت و په بندګي کې لګیا یې و دې ته صالحه ویل کېږي او د مېړه سره یې په دې خپل کور کې قناعت و صبر وکړي بس که وچه وه هم په ښه خندا و بسم الله که لنده وه هم په ښه خوشحالي و په ښه ارامي سره اکتعالی وایي حافظات للغیب او هغه ښځې چې دوی بیا ساتونکي د غیب و. چې مېړه نه يي دا پر دې کور باندې داسې چوکيداري کوي لکه دی چې حاضر يي بلکې درده لا دا ډېره چوکيداري پر دې خپل کور نو اکتالا وایي هغه زنانې نو بیا په دغو زنانو کې کامیابه دي وهغو ته اکتالا جل جلاله سعادت ونېکبختي د دنیا ود آخرت ولره ورکوي په یو حدیث شریف کې بیان دی د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه دا بیان دی یو په کال کې یوه میاشت د روژې نیول دا یې دوه او خپل ځان مستور ساتل د خپل ځان بې ستري نه کول دا یې درې او د خپل میړه اطاعت کول د خپل میړه په کول سره کول دا وی و جنگونو و شرونو و جدونو و هداندونو و فساتونه نه کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ولکه په ښځه کې دغه څلور خویونه پیدا سوله نو تدخلو من ای باب شاءت من ابواب الجنه ول په ورځ د قیامت پر هر درګا د جنت چې دا ورځي درګا د جنت به خلاص ورته ولاړې ښځه خو عاجزه ده د وجز کوټه ده چې مازې یو څه حرکت وکړي پروردګار ژر جنې راضي کېږي پر هر لار د لارو د جنت چې نبي علیه صلات وسلام ول دا ورځي و دې ته به لارې د جنت خلاصې ولاړې په بل حدیث کې راغلي دي د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه څخه د دې حدیث بیان دی دی وایي بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها یو وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کره راغلله نو بیا چې دې و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکتله در سترګو یې اوښکې وبهېدلې لکه الور چې د پلار کره راسي نو پلار ته د روغبړه د مخه اوښکې توی کړي دا خپله استغاثه او خپل تکلیف و زامت در پوښتنې د مخه ورته ښکاره کړي. پلار یې نو باره ورته باعث شي، وایي زویه نو څه کیسه ده، څه پېښه ده، خیر دی. خو بي بي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې راغلله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات لره در هر څه د مخه یې وای اوښکې توی کړلې او وتغیر لونها رنګ یې تک ژړ سو بیا فقال علیه السلام ورته ویل ما لکې یا بن یا بنتي ول څه در پېښه ده زویه قالت یا رسول الله کان بیني و بین علي البارحه مزاح ونشأ من الكلام ان غضب علی ول یا رسول الله زما او زما د سړي په مابین کې برایي یو خبره پېښه سوله پر هغه خبره باندې دی راته په غضب سو دی راته په خشم سو زما څخه ووتی په ناراضی تر اوسه لا دی ناراضه دی او در اوسه کور ته نه دی راغلی زما در خوله یو خبره ووته د کورو د کول کار نو زه د ده په نسبت سره دا هم راغللم د خپل حال درته ښکاره کوم عرض در باندې کوم واقعا درته بیان نو نبي علیه صلات وسلام ورته وویله فقال علیه السلام ورته ویل یا بنتي والذي بعثني بالحق نبيا انك لو مت قبل ان ترجي عليا لم اصلي عليك رسول الله ورته ویل زویه زما دې ول په هغه ذات قسم چې زه پیغمبر و دنیا ته راستولی یم که چیرې ته مړه شولې په دغه وخت کې چې دا میړه درته ناراضه دی ولزه لمونځ په خدا که درکم نه درته او زما د نمانځه څخه به ته محروم یې نو ګورئ چې محمد رسول الله صلی وسلم و دې خپلې لور ته دا وایي چې په دغه ناراضي کې د میړه که چیرې ته مړه شولې زما د نمانځه څخه ته محروم یې نو خدای تعالی مو دې وساتي چې د نمانځه څخه محروم سو د شفاعت یې پسې محروم دی ول بیا زه لمونځ نه درکوم او دا یې ورته ویله ول اما حلیمتي چې ان رضا الزوج هو رضا الله وغضب الزوج هو غضب الله ول چې په دا خبره رضا د میړه که دې پیدا کړله خدای به در سره راځي او میړه که دې ناراضه کوي خدای به در سره ناراضه وي چې په دا خبره ول چې خدای در سره ناراضه وي زما الله اکبر و زما تحریمه و زما نمونځ بیا و تا ته ونې کوه او داسې ورته ویله ولیا بنتې افضل اعمال النساء اطاعت الزوجه ولزویه بهترین د نیکو عملو د ښځو هغه نیک عمل د دې دی چې میړه یې راضي کړي لاندې بهترین عمل د نیکۍ په عملو کې یې ول دغه عمل دی چې خپل سړی یې راضي کړي لاندې او دا یې ورته وویله ول ای زویه د خپل میړه په طاعت کې یو ګړی ګرځېدل چې د ده په قول سره زندگی په دې کور کې کوي ول یو ګړی ګرځېدل خیر لهن من عبادت سنت ول در یوه کال قبول کړي عبادت زیات ثواب پروردګار درکوي بس تا کال چې پر عبادت ولاړی سړی دې درڅه ناراض وي ول دغونه ثواب خدای نه درکوي لکه چې یو ګړی په رضا کې د دې مېړه زندګي په دې کور کې وای بس نو ستا خوښه ده لاندې ده یو ساعت د یوه کال د عبادت په اندازه څلېرویشت ساعته چې یو شوا روز دی د څلېرویشتو کالو د عبادت په اندازه او دا یې ورته ویله ول ای زویه که چیرې تا د دې خپل سړي په کور کې د رضامندۍ زندګي وکړله ولاک تعالی جل جلاله به په ورځ د قیامت یو مدینه په جنت کې د لره درکې مدینه و داسې مکمل ښار ته ویل کېږي بنګله نه په ښار کې خو په کروړو بنګلې ولاړې دي ول یو ښار به د جنت پروردګار د لره درکوي که ښځې د خپل میړه په اطاعت کې ژوند کاوي اکتالا به یو ښار د جنت ورلره ورکوي او حق تعالی جل جلاله به د ده څخه د دې څخه راضي رسول الله ول زه جنې راضي یم او که چیرې داسې و چې سړی ښځې د خپل میړه اطاعت نه کاوه هم بیا پروردګار د دې مدینې څخه د جنت محرومه کړي او دا نبی علیه السلام ویله ول انا بریء منها ول زه د هغې زنانې څخه بېزاره یم حق تعالی مو دې وساتي او د دغه خبره ده چې سړی هره موضوع په مخه راواخلي که د نارینه و دا راواخلو د یو سودا و د تجارت و د معاملاتو هغې نارینه در غوږو په ګل کې مښتي که د زنانه و دا راواخلو هغه در کوڅیو ډوبې دي لاندې نو زموږ معاشره ډېره چې رشته شي زموږ ماحول زندګي د نارینه و د زنانه و دا برباد مګر خدای تعالی دې اصلاح کې خدای دې توفیق دې اصلاح را لرا کې لم د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی دی وای زه و فاطمه بیبي رضی الله تعالی عنها دواړه یو وخت رسول الله کره وره شپې دغه شپې وی چې نبی علی صلوات و سلام د معراج تګ را تک کړی وو نو بیا زو دا خپله کوروالا ورغللو چې د رسول الله لور ده نو بیا چې موږ درې سره کښېنستلو په وجدناه باقیان رسول الله ډېر ډېر ژړل نهایت کې په افسوس یې ژړل فقلنا ماذا یبکیک یا رسول الله موږ ټول صاحب ولې ژاړې او پر څه شي باندې ژاړې فقال رأيت النساء ليلة اسري بي الى السماء في شدة عذاب فذكرت شانهن وبكيت رسول الله ول په شپه د معراج چې زه ولاړلم ما ډېرې ښځې ولیدلې چې په ډېرو سختو سختو عذابو کې لګیا وې هغه عذابونه چې اوس زه راپه یاد کړم هغه د دوی بې وزله و بې ولا ورځ چې راپه یاد کړم ول طاقت مې نه کېږي در سترګو مې بې اختیاره اوښکې وتلې دا معنا نه ښځې اوس په دې حدیث شریف کې یادېږي لنډه ده قلتو حضرت علي صاحب وایي ما ورته ویل یا رسول الله ما الذي رأیت څنګه وی چې تا ولیدلې چې دا تې دومره پرېشانه کړی او غمجن کړی چې د معراج د راتلو بعد لا د دوی حال ته ووي در په یاد سي ستا در سترګو بې اختیاره اوښکې توی سي نو لکه نارینه چې امت دی زنانه خې هم دغسې امت دی لکه پر نارینه و چې زړ سوی و وسیله او پر زنانه و خیم د غي زړ سوی و وسیله لکه و نارینه و ته چې پر وردګار هودل للعالمین راستولی دی د زنانه و د پاره هم دغه شی ونه نو حضرت علي صاحب وايي ما پوښتنه ځین وکړه چې یا رسول الله څنګه و چې تا ولیدلې قال رأيت امرأة معلقة من شعرها ويغلى دماغ رأسها وليوه ټولۍ زنانې خو مو ولیدلې لاسونه یې در شا تړل سوي وه او نوو نوو زوونه یې در ستونو و در خولو تویېدل د نوو او د زوو ولي و ناوې در خولې تویېدلې او په ژبو ځړېدلې لاس یې در شا تړل سوي وه دا دوه ورأيت امرأة معلقة بصديها من وراء ظهرها والزقوم یصب فی انفها بله ټولۍ د ښځو مو ولیدل چې حیا دي په توی ځړېدلې بیا یې لاسونه در شا ور تړل سوي وه زقوم یو درخته ده په جهنم کې چې ډېره بدبویه ډېره ترخه ډېره بدبخته درخته ده د دغه اوبه یې په دې ال کې ورڅڅېدلې ده لکه هغه د زهر اوبو تلان چې پسې ورکوې په څښې ورأیتو امرأة معلقة قد شدت رجلاها مع يديها الى ناسيتها وقد سلطت عليها حيات وعقارب بله ټولۍ د ښځو مو وليدله چې پښې و لاسونه يې تړل شوي وه په تنديو ځړېدلې دا د تنديو په ويښتانو پر دوی باندې پروردګار مارانو لړمان مسلط کړي و چې سر در نوکه پورې بې دوی څټله او دوی بې ځبېښله ماران او لړمان پرې مښتي وه ورأيت امرأة تأكل جسدها والنار توقت من تحتها ومې لیدلې بیا نورې ښځې چې د خپلو بدنو غوښې یې پرې کولې خوړلې یې لکه هغه لیونۍ په ځان خولې لګوي لاندې در پښو یې اور د جهنم بلېدی بله ټولۍ د ښځو مې ولیدله چې تک تور مخان یې وه او حیا دي کلمې یې تویېدلې ورأیت امرأة سماء عمیاء خرساء فی تابوت من نار بله ټولۍ مو ولیدله د ښځو چې په سترګو ړنده په غوږو کڼه په ژبو ګونګیان په یو صندوقانو کې د اور پروردګار کلف کړي وي اچولي او رأیت امرأة راسها کراس الخنزیر و بدنها کبدن الحمار لها الف الف نوع من العذاب بعضې بیا داسې زنانې مې ولیدلې چې پروردګار یې رنګونه مسخه کړي وه په رنګو د حیوانانو وې بدنونه یې د انسانانو وه زر زر چنده عذاب پروردګار په یوه ګړي کې ورله را استاوه مګر پروردګار جل جلاله ملائکې پر مقرره کړي وې چې پر دا سر سر باندې یې په غمچونو د اور وهلې ده دا ټولۍ نبي علیه صلات وسلام ولما په شپه د معراج ولیدل اوس چې هغه عذاب نه لکه اګاګی چې سړی پر یو عذاب پر یو تکلیف ورغلی ناست چې ور په یاد سي دا بدن یې ورېږدي بلګو په زړه کښې هغه واهمه پرته يې په زړه کښې هغه چرت و فکر پروت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ول اوس چې ما ته هغه د دوی عذابونه او حالونه را په یاد سي په بدن کې مې ورښتې پیدا شي د حضرت علي صاحب وایي زه او بي بي فاطمه رضی الله تعالی عنها دواړه ورغلي د رسول الله کره دا بیان راته کوي فقامت فاطمه بی بی فاطمه رغل تنها ولاړه سوله وقالت یا ابي و یا قرة عیني اخبرني ما كانت اعمال هذه النساء ول ای زما پلاره او ای زما د سترګو سړوونکې ای زما د زړه تکې و ما ته بیان وکړه چې عمل د دې ښځو نو څنګه ونه اوس بیا نو بیا عملو ته غوږ ونه سو عمل د دې ښځو نو څه و رسول الله ورته وویل، ول اما المعلقة بشعرها هغه ښځه چې هغه اوله یاده شوې وه چې د سر په بېښتانو ځړېدل د سر ماغزه یې ایښېدله ول فکانت لا تکتم شعرها من الرجال دا هغه ښځه ده چې خپل ځان نه پټوي د پردیو نارینه وسه بې ستره و بې حجابه ګرځي حیا دې نې مخ پټي نې جګر پټي نې چنګلي پټي نې پنډي چې اغوستی یې هم پر دا قسم یې اغوستی دی چې تمام بدن یې درښکاره کېږي چې اغوستی هم دغه قسم یې اغوستی چې سړی چې وایي یو غالب دی پکښې کې لوېدلی دی دا خو هم داسې د بې سترۍ جامه ده دا هم ګواله څه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ول من رقل ثوب فقد رقل دینه ول څومره چې د انسان جامه نرمیږي دغوند بې دین کمزوری کېږي نو دا نرمي جامې صاحب منه چي چي خالص جالې و جالۍ دي چي هغه انسان د ليري څه بيا لږ ښکاره کوي يا پر داسي شکل باندي جوړ کي علايده دکانونه يې سته پر دې کاغذو باندي بيا تاسي وګورئ علايده دا چي شي بولي فاوته کي چي راځي دا رساله يې بولي د اخبار بعد که چي شي په دې کي علايده فوټوګان ايا دي د زنانو ورکوي جوړ د جامو يې ورکوي دا بيا خياطانو ته علايده ورکي پرتې دي زنانې ورځي دی ورته وغوړي چي کم موډ کم ماډل دي خوښ هغه چې ورته وګوري چې هغه تون الله چې هغه ته ګوته ونه شي وایي داسې را جوړ کړه بالان ور ولاړ شي ګازومتر پر ونه شي د وږو حیا دي د بدن اندازه یې واخلي لکه د نر هغې باره وایي ځه بیا نو درېیمه ورځ بعد راسه هغه چې ور جوړه کړي چې د پښو ځای په پښو کې معلوم وي د وږو ځای په وږو کې معلوم وي دا هم بې ستره دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ول څونه چې جامه د انسان نرمیږي خاص الخاص بیا د زنانې هغې چې د دې مستوریت تر نارینه خو ډېر زیات دی دغو نه بیول په دین کې کمزوري راځي نو نرمه جامه اغوستل یا په دغه موډ جوړول چې هغه عین لکه د بدن عکس چې سړی ښکاره کوي دا ګوانه د جامه دا نه دي اغوستل نو ول د هغو ښځو دا چې بې ستري کوي په کور کې یا بې ستري کوي پر بازار باندې یا پر بام باندې یا پر دردر و درګاه باندې ستر نه یې د ښځې سره د دغه بې سترو عذاب دا دی چې پروردګار به په ورځ د قیامت د سر په بېښتانو وځړوي او د دماغ ماغزه بیا په دماغ کې پروردګار په اور د جهنم ور ویشي نو خدای تعالی مو دې وساتي خدای دې خپل فضل وکړي علماو صاحبانو ته معلومه ده حضرت ابراهیم علیه صلات وسلام چې نمرود و نمروجان و اور ته ور اچاوي نو دا اور وای دوغنده ډېر و چې د اسمان په کنګرو کې به مرغۍ الوتې وه د دې تموښه څه به رایلاس تؤند په ملو ملو ازاد انسانان نه سو ورته ګرځېدل تؤند ور بیا یې د ده د ور اچولو چاره نه درلوده بیا ابلیس راغللی یو منجنیق یې ور وښوی لکه یو ځانګو غوندي ول په دا کې کښېنوی بیا تاو ورکوي نو بیا به دی ودا ورته ورولي نو یې بیا هغه منجنیک ورته جوړ کړي لکه زانګو هغسې مارونه یې ور واچولو لکه زانګو چې تناو لري کتاب راوړي دي وایي اویا زره ملایکې راکښته سوي وې چې دغه منجنیک یې تکې کړی و پروردګار ته یې ژړله چې اله ابراهیم علیه السلام د دغه وره وساته ملایکو ټینګ کړی و څلور سوه مهاره کتاب راوړي دي څلور سوه واشکه یې پورې غوټه کړله دا منجنیک دوی نه سو ښورولی اوس ورته اریان شول چې اوس څنګه په وکړو نو بیا وایي ابلیس راغللی ول ولې کار نه شروع کوئ دی ورته خو نه کېږي دا ځانګو نه ښوري ده چې ورته وکتل یا ولیدل ملایکې د خدای په زرو زرو ولاړ باره ورته دا نه کېږي یو بل کار وکړي ول څنګه ول حیا دي بې ستري په دې میدان کې جوړه کړي تفسیر روح البیان کې راغلي دي علماو صاحبانو ته انشاءالله معلومه ده وایي لس دانې ښځې یې حیا دي لچې راوستلې لچې دی نه وي چې کال یې غورځولې وایي لڅ مو خان لڅ جګرونه یې راوستله ده دا چې یې راوستلې دا اویا زره ملایکې پورته شولې ولاړ اویا زره ملایکې پورته شولې منجنیک ایله سو کافرانو چې ما چې دی کېدی د شته لکه ځانګو وځنګېدی بس بالا ابراهیم علیه السلام دغه وچه ورته ورښکاوه نو کتاب در دې پورې دا وایي ګورئ چې په لسو ښځو بې سترو ولس مخ سره اویا زره ملایکې د دې میدانه چې اویا زره په ښار کې نو به څو ملایکې په پورته کېږي چې اویا زره په ښار کې فرض یې که نو په هغه ښار کې به څو د رحمت ملایکې پاتې سي نو په هغه وطن و علاقه و باشي کې به څو د رحمت ملایکې پاتې سي پر هغه کور باندې به نو څو د رحمت ملایکې را نازلې شي دو اند غول مرګ لري دو اند زور پکې کوي دا کتابي قصه ده دا د ډول پېښه سوې ده د ابراهیم علیه صلات وسلام په وخت کې ګورې پیغمبر و د خدای جد الانبیا و مګر بیا هم پروردګار جل جلاله اویا زره ملایکې راکښته سوي وې بیا یې هم چې هغه لس دانې راغللې هم د دې پیغمبر پیغمبري یې ګواوه شاته کړله هم یې د اویا زره ملایکې وشاته نو خدای تعالی مو دې وساتي زموږ رستۍ په ښارو په کورو په دولت کې چې رشته سي نهایت بې سترې ده در دغه نو بالا چې خدای تعالی روا کړې وای نو موږ به څنګه کولی و چې بې ستري روا وای نو خو هم به چا کولی چا اوس دا لمونځ دا دی فرض دی که نه دی خو ما دی څوک یې کوي څوک یې نه کوي خو د غی شی سنه چې خدای تعالی روا کړې وای بې ستري نو موږ به څه کړې وای بالا در دغه نو چا به کولای چا به نه کولای اوس هم دی څوک یې کوي څوک یې نه کوي چې د چا زړه وغوښتل نری اغوندي چې د چا زړه وغوښتل پنډ اغوندي د چا زړه وغوښتل نری پر سر کوي د چا زړه وغوښتل پنډ پر سر کوي د چا زړه وغوښتل نی پر سر کوي د چا زړه وغوښتل پر سر کوي د چا زړه وغوښتل نیم پر سر کوي چې سر لسې جګر پټي د چا زړه وغوښتل ګر سر نه پر سر کوي ځه، مګر عذاب یې دغه عذاب دی، لنډه یې دا چې په ورځ د قیامت به د سر په بېښتانو دغه بې ستره ښځې ځړېږي او پروردګار به په دماغ کې په سر کې د سر ماغزه ور ویشي. نو حق تعالی مو دې وساتي، خدای دې توفیق راکړي چې یو څه سوچ د ځانه سره وکړو، د خپله کوره او د خپله اولاده سره یې وکړو. دا عین زموږ ظلم دی دا. دا په خدای که زموږ ښه دي چې ورسره کوو یې چې موږ وایي زویه یا لوره هرنګه چې یې کوې هغه ستا کار دی. دا عین ظلم دی د دې اولاد سره چې موږ یې کوو چې دوی د خپل سر بولو یا مو د خپل سر ګرځولي دي یا مو د خپل عادت او د خپل طبیعت ګرځولي دي غږ نه ورته کوو دا د مور د پلار او د ورور ظلم دی د دې خپله کور سره دا ګوا عین په د سر په بیشتانو میخ ورته ټکول بیا غوټه ورکول په ځړول بیا در پښو لاندې اور ورته بلول دي بس په کسته په دغه لاس د دغو ښځو عذاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وبي فاطمه ته ول دغه دی چې بې ستره یې و اما المعلقه و په لسانها هغه ښځې چې ول په ژبو ځړېدلې فکانه تؤذي زوجها بلسانها دا هغه ښځې وې ول چې خپل میړه یې په ژبه ځیراوی دا پروردګار بیا په ورځ د قیامت په اور کې د جهنم د د اور په میخو په ژبه وځړوي چه خبره جنۍ ورسره کړې صاحب منه بیا لکه تر چه زق بیا په ستونې کې در سپور دی بیا پر سر باندې صاحب منه سل خاورې در اړولې دي چې خاورې دې په سر سه او فلانکی دې داسې بله ته به قرار ګډې دا به دریم کور لا در خبر چې داتي د دې پر اواز چینیانو ښځې راپورته شي سړی قرار ته ګډې مګر دا یار ګوډه در لاندې کې در اواز کوي غږ نه شي ورته کوه که یې ورته وکړل آیا دې چادرې د ځانه سره دی دی ګرځوي درڅه غورځي درته شل رنګ بدۍ در پورې وایي شل شاتورۍ در پورې وایي په عالم کې چې ږیره د خرې په عالم کې چې نوم بربادوي دا یو لږ زندګي ده دا به تېره شي مګر په ورځ د قیامت بې پروردګار د ژبې په سر د اور په میخ د اور په میانت کې وځړي دا هغه ښځې دي چې خپل مړونه ځینې ازار دي خپل سړي ځینې په عذاب دي ځینې ستړي و ستومانه دي پروردګار بیا داسې ستومانۍ ته په ورځ د قیامت په ورته کې وځړي خدای تعالی مو دې وساتي یوه د ولګي تخاشه ولاکه پر نازکه ژبه سړېدلی شي یوه د ولګي تخاشه چې د نوک قدر سر یې لانه دی دا چې د اور مخ قبلګر سره پروردګار د اور په دیوال کې ټک وي او بیا یې نو د دغه نازکې ژبې په سر سره وځړوي او در پښو لاندې هغه اور ورته بلوي چې د دماغ ماغزه یې ایښي دا لږ عذاب نه دی پروردګار یې وساتي هره مسلمانه چې یې دا دا ول د هغې ښځې عذاب او هغه ښځه چې ول په پښو په واما المعلقه بصدیها هغه ښځه چې په پښو ځړېدله په تیو ځړېدله د پښو والا په فشیر چې په تیو ځړېدله فکانه ترجع اطفال الخلق من غیر امر زوجها ول دا هغه ښځه ده چې دا خپلې شیدې د بل وکشني ته بې له اجازې د میړه ورکوي هغه به خدای حیا دې په تیو ځړوي بالا یې سره ورکوي ده نو د دغې ښځې به په ورځ د قیامت څه حال چې د خپل جګر شیدې دا د بل وکشني ته چې هغه وږي چې تا وایي بې له اجازې ورکړي لا به پروردګار د توی په سرو په ورځ د قیامت دا هغه ښځه ده چې د کور پر سامانو باندې لب نه لري و اما المعلقه برجلیها چې په پښو یې ځړولې وه ول فکانت امرأة تخرج من بیتها بغیر اذن الزوج ول دا بیا هغه ښځه ده چې بې له اجازې د میړه در کور وځي لاندې دغه سار وختي لا اخته شي په وړو کې لوېدلې په خونه کې لوېدلې په کالو کې لوېدلې چې هسې د ده در وخت در وتو پورې ځان ته کړه کې دی چې دورې ووتې یاله چې ودي خیر دا دورې پسې ووځي الویان پرېږدي کښلیان ورسره کش کړي شل خبرې چیرې تللې وې ناجوړ وم هسپتال ته تللې وم چیرې تللې وې پلانکۍ خاله ناجوړ و پوښتنې له ورغلې وم هر وخت دا زموږ پوښتنې له راځي شل خبرې شل باندې مګر دا نو چې ولاړه پر هغه پروردګار بیا په ورځ د قیامت د په اور کې د جانم په پښو راوتلی پښې بیا باندې سر بیا لاندې و اما التي تاكل جسدها هغه ښځه چې هغه څلرمه وه چې ول د بدن غوښې یې خوړلې او لاندې در دې اور بل و دا رسول الله ول هغه ښځه ده فکانت تتزین لرجال وتختاب الناس دا هغه ښځه ده چې د خپل میړه غیبت کوي و بل زما میړه داسې دی زما میړه داسې دی زما میړه داسې دی زما میړه داسې دا هغه ښځه چې د خپل کور سیر و بل ته وایي د بل د پاره چې ځان ښایسته کوي دغه ښځه به په ورځ د قیامت پروردګار ملایکې ورته کښېنوي او د بدن غوښې به یې په غچیانو جنې پرې کوي د هغه زینت په مقابل کې به خدای دغه سوعت بدرنګي ورله رواج مخ و بدن به ټپون نه ټپون نه غارون او اما التي شد رجلاها مع يديها الى ناسيتها هغه ښځه چې بیا یې لاس او پښې تړلي وه په تندیو به ځړېدلې او پر دی مارانو لړمان مسلط وه دا هغه ښځه د تقدیرو علی الصلاة والصیام ولم تتوضع ولم تصلي دا هغه ښځه ده چې په نمانځه و په اوداسه کې سسته ایله په دې کښینې اخته سوې یا دې په هغه وڼي اخته سوې په هغه جارو اخته سوې یو ازر تېر مړی خوا دی ولوېده نمر باندې ولوېده نو څه کوې نمر خو به تا ته نه یې ولاړ شم ته شمس تورېزه انا خو نه یې چې تا ته به نو نمر ولاړ